لیکن نیکی والا هغه څوک دی چې ایمان راوړی په الله او پر ورځ ورستنی او په ملائک او په کتاب او په پیغمبرانو ورکوي مال سر د مینینا خپلوانو یتیمانو عجزانو مسافرو متقیان دی د رسالت د بحث په خاتمه کې د اهل کتاب د تردید د پاره مسله د تحویل قبلی اعاده ده اصل د اصول د قران نه دا دی چې کله مسله ذکر شي توحید او رسالت ذکر شو او د غدواړو کې اصلي مسله د توحید وه نو داغی ممیدات ذکر کئی سورت بقره کی ابتدائی اصول ذکر کئی د مجاهد اول آمن بالله دویم یوم الاخر درم ملائکه سلورم کتاب پنزم والنبیین او دا د زړه سره تعلق ساتي وآت المال على حبه دا د جوارح سره تعلق ساتي مال یو اقام الصلاة دوا آتا الزکاة تری والموفون بعهدهم صلوه والصابرين في البأساء والضراء دا پینزه مبادی د جهاد هغه درې قسمه ذکر کړو تهذیب الاخلاق دې تکرینینګ د مجاهد ویلې کیږي سیاست مدینه سلور قواعد تدبیر المنزل چې دې سم شي سورته بقره کې چې کله دا ذکر کی نو آل عمران به وی چې راځي یو جماعت جوړ کو پنځه قواعد به ذکر کی او دا مضمون دو سو ترپن پوری بروانی اغزی پوری سپاری پوری لكن البر بر من آمن بالله وآت المال على حبه ذوي القربى على حبه سره د محبت د مال نه محبت د الله سره دی زویل قربا انما الاخوه اخوه الدين خپل مسلمان د خپل دی وسائلین د دین د پاره یو سړی سوال کوي سائل بحقین وفي الرقاب کلی کی کمزورې دی په آزادولو د سټونو کې والموفون بعهدهم اذا عهدوا لوز د اسلام دیو کو هغه پورا کوي د دې زینا امور انتظامیه ذکر کیږي د سبیل الله لپاره لس امور د تهذیب د نفسونو فعقیده اعمال اخلاق او دې ته اصلاح د افراد ویل شي سلور امور سیاسی به ذکر کی ظالم نه بدلا غست كتب عليكم القصاص في القتلى تقسيم الاموال بالقانون الشرعي درم ارتباط النفس او سلورم النهي عن الارتشاء دوا د نفسونو د حفاظت سره تعلق لري احساس ظاهری دویم روحانی روجه دعا د ظاهری سره تعلق ساتي احساس تقسیم الاموال بالقانون الشرعي دریم روحانی روجه او سلورم د مال سره تعلق ساتي رشوت بناخلی دا غین ورستو د نظم و ضبط او د اتحاد د پاره د سپګمۍ مسله به ذکر کی 189 کی امر بالقتال اغي پسی د قتال مقصد علل آداب په اعتبار د مکان د زمان او امر بالانفاق او دا تر 195 و اتم الحج والعمره لله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قدو اوي چې مشترين الظلالة بالهدى جواب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر خبر مقدم دی خبر معرفه چې کله مقدم شي نو نفی د اختصاص مرادی محاوره ليس العالم زيدون آیات مطلب نیکی پدی کی بند نه ده آلوسی وایی، فيه نفی اختصاص البر فی شان القبلة. نن سبا دا مشهور اعتراض دی چی اهل قبلو ته کافر مه وایی. دلیل پیش کئی حدیث من الناس کی په حواله د معارف ما ټک کړو شرح د فقه اکبر صفحه 189 د اهل قبله تعریف کوي اهل قبله هر هغه چاته ویل کیږي لا یوجد فيه شیء من امارات الكفر وعلاماته قران کریم ذکر کوي چې دوی په قبله کې دومره توسع کړی و چې هر څه نیکی دې کې منحصر کړی و الله پاک وایي چې عقیده ور سره وګوره مختصر دا دا چې اهل قبله هغه چاته ویل کیږي چې د ضرورتو د دین نه منکر نه نخي علامه د کفر پکې نه زنکدن وخت راغی مال خیراتی کی وصیت کو زوی ورتوی بابا اوستا مال دی چې څور سره کښتا فقره پس تمر نه خو بیا زمون مال شو زمون اختیار دی ولكن البر من آمن بالله نیکی پدې کې منحصر نه ده چې ته مشرق یا مغرب طرف ته مخ کی د الله په حکم منلو کې ده ذوی القربا حدیث کی رازی صحابی راغی چې زما سره روپی ده په خپل ځان خرج کا وی بلا شپګمی ته ورسید وی خپلوانو لای ورکا د جوارح سره تعلق ساتي اقام الصلاة عبادت بدنی آت الزکاة مالی والصابرين في اللہ والصابرين في البأساء والضراء حالة رفعی روان طول دای په نسب سره ذکر که حالت نسبی دیتا نسب علی الاختصاص ویلی امدح الصابرین يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى دویمه حصہ د لیس البرنا خود تمهید کا جهاد انفاق امور انتظامیه درې مسلې به صورت کوي اے مومنانو کتب علیکم القصاص نو تابیداری دا پنی که طریقه ورکول دی دتا په خسلوک ذالکا دا مذکور حکم اسان کیا دا درب ستاسو مهربانی ومن اعتدا چاچی زیتیو کو بعد ذالک پست دینه په ملک چې کې چې راځي هغه امور دي هذا من البر نیکی اصل کې دا ده الذي ليس في اليهود والنصارى کتب علیکم قصاص فرض دی فارغلی د فل قتلان نورستو ومن عفی له د عفو څه مطلب شو په فرض کې عفو څنګه راځي اول جواب احساس فرض دی په وخت د عدم عفو کې دویم احساس معنا ځان سپارل تمکین النفس للقصاص ځان دی حواله کو دریم حکم دی حاکمانو ته چې فرض دی پتا سبنی جاری کول د قصاص تنفیذ د حکم د قصاص فی القتل په باره د وجلې شوو کې قتلا جمع د قتیل دا اشکال دی فرض کې عفو څنګه راځي نو اول معنا ما وکړه قصاص چې کله معافي نه دویم ځان سپارل دریم حاکم ته حکم جاری کول د قصاص فیل قتلا په بار د وجل شوی کی دازه آیات کریمه الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى نو ساوات معلوم شو چې آزاد په بدله د آزاد کې مره په بدله د مری کې او زنانه په بدله د زنانه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې که غلام لګي او حر قتل ک نو وجلی بشي نس وینا او دا مذهب لا قتاده حکم ابن عتبه او امام شافعی رحمه الله هم دا خبره کوي الحر بالحر آزاد غلام قتل کو نو غلام کے بدلی ازاد به نشي قتلولی داغه د مذهب سره خو ټیک شو لیکن د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک د آیات نه مخالف شو والعبد بالعبد امام ابو حنیفه امام شافعی رحمه الله دوړه قائل دی چه ناری اولګید او زنانه قتل کړه نو نارینه به قتلول شي آزاد غلام قتل کو آزاد به قصاص کولی شي اټیک د امام شافعي سی وینا د آیات سره موافق شو والانصا بالانصا ددی تقابل دواړه مذهبونه ددی خلاف دی انسا بالذکر احنافم قائل دی چه قصاص کولی بشی توافی ام قائل دی حاصل دا چې په آیات کریمه کې تقابل راغی د الحر بالحر والعبد بالعبد دا تقابل امام ابو حنیفه نه مني والانصا بالانصا دا امام شافعی امام ابو حنیفه دوړه نه منی شوافع جواب کوي چې والانصا بالانصا دا منسوخ دی په حدیث سره د دې مفهوم مخالف او هغه مفهوم مخالف دا دی چې المون تتکافا دماؤهم د آیات کریمه مفهوم مخالف په حدیث سره منسوخ شو امام شافعی سے خو خلاص شو امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې د دې نس نه خدا پته ولګی دا چې حر په مقابله د حور کی مره په مقابله د مری کی زنانه په بدله د زنانه کی اوس حر بالعبد عبد بالحر انصاب الذکر مفهوم مخالف په احکام شرعیو کې نه دی نکاتو کې معتبر دی لکه تقدیم تاخیر ذکر شاه ولی الله رحمه الله دا جواب ورکړی دی پنځپیر شیخ رحمه الله به دې جواب ته اشاره کوله بدلا غستل د ظالم نه او دا دویم جواب شو رد ده په رسم د جاهلیت باندې زراوري ترتیبوي چې زمون عبد او د دوی حور برابر دي زمون یو او د دوی دو برابر دي نو شاه ولی الله رحمه الله وی چې دا آیات کریمه رد ده د پار د هغه ما زعمه المشرکون اول جواب مدارک کو چې مفهوم مخالف په احکام شرعیو کې حجت نه دی چې حرب په بدله د عبادت کې نشي وجلی دویم شاولی الله رحمه الله چې مقصود حصر نه دی بلکې مقصود رسد رد فرسم د جاهلیت باندې زوروري طبقه به وي چې زمون غلام د دو آزاد برابر دی او کوستان کې اوسم داشته چې وې زمون زخم زورور طبقه وي او د دوی قتل برابر دی دریم جواب دا دی چې آیات کریمه کې کتب علیکم القصاص قصاص بالمعنى العام نو یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص بدل اغستل د ظالم نه صراح لیکي چې د قصاص لغوي معنی کوشندرا باز کوشتن قاتل وجل و جراحت کردن به عوض جراحت زخم امام رازیم لکی چې ايفعل بالانسان مثل ما فعله ومن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف دیت شو ورسو د مقتول معافی وکړه نو دیت په ورکی حاصل تقرابل اول دو جزا د مذهب د امام ابو حنیفه د دې خلاف الانصا بالانصا د دوړو تقابل راغی دویم مقصود بیان د مساوات ته حصر مقصود نه دی رد پرسم د جاهلیت بنی شاولی الله رحمه الله دریم قصاص بالمعنى العام قتلهم زخمهم قصاص فی القتل د نفس شو الحر بالحر قصاص فی الاطراف او پدی کی بل اتفاق مساوات شرط د مری او د نارینه لاس نه دی برابر ومن عفی له من اخیه شیئن دیت شو آیات کریمه کې درې واړه راغلي ملګری ورپسې جواهر القرآن سره د بنده د ټوټه ټوټه خبرو وګورئ عیسی علیہ السلام په دین کې صرف دیتو جمال جمالو د موسی علیه السلام په دین کې صرف قصاص وو جلال عیسی من جمال غالب موسی علیه السلام من جلال دین هم دغه سیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین جامع الملل هم قصاص هم دیت چې معافي وکړې شو دته ضرور ددنه د طرف ضرور ددنه اخوت اسلامی مراد ده مقتول ورثه د مقتول ورثه د مقتول قاتل توي چې تمعافي ورکول الیه ورسو د مقتول ته بی احسانین بی د کمتنا دانه چې هغه ورته قصاص معاف کو دی دیت نه ورکوي بی احسان بغیر بخس کمی به پکی نه کوي نو من نه مراد قاتل وو او من اخیه اخوت اسلامی فتباع ورثه د مقتول عطاء قاتل چې ورکی نو په خسته طریقه کمې به پکې نه کوي من غیر بخسین دویمه من مراد ورثه د مقتول اولی فمن أصحى ورصد مقتول عفي له من أخيه أعطي اخوتنا مراد اخوت حقيقي اعطي له من دمه اخوت حقیقی شو د قاتل د طرفنا د دوی ضرور دیت ورکول کیږي فمن قدمه توجیه ورثه د مقتول اولیاء د مقتول چې ورکړې شو دوی ته ضرور ده ده او قوت حقیقی دی څه شی د دیتنه میلاو شو ورته تخفیف اسانتیا ومن اعتدى بعد ذلك بیم زیاتیو کو نو فله عذاب علیم آیات کریمه مقصود اصل کې لکه څرنګ چې په نارینو کې قصاص ته په زنانو کې هم شته من اخیه ما اوی که د من نه مراد قاتل شي نو اخوت اسلامی شو که من نه مراد مقتول شي نو من اخیه کیږي مغز لوب هغه عقل ته ویل کیږي چې پاغي کې وهمونه نه وي خالص عقل زید لګید عمر مړکو شرعي حکم نشتی ورسد عمر به پاتې صف جنگي به جوړ شي زید قصاص ته اوس سپارلې شو حکم په قائم شو حیاتن خانه جنگی ختم شو ملک امن راغی د عربو یو مایناز مقوله القتل انفال القتل کی توق نشتا پینزم دی کی تکرار نشتا القتل انفال القتل کی تکرار دی قتل قتل دو پیری دی شپږم دې کې استغنا ده د تقدیر نه انفا مفضل علی غواړي صيغه د اسم تفضیل ده اوم پدې کې صنع د مطابقت ته زیدین جمع شوی دی قصاص او حیات فرق دی کړي چرته چې قصاصي بدله واغستې شي نو ژوندون دی القتل انفال القتل کی طور نشتا کلا قتل انفال للقتل چې بحقینی دویم حکم دی تقسیم الاموال بالقانون الشرعی نیکی شماری ولكن البر ملک امن راوالا لازم کړی شوی دی پتا سو باندې لچی راشی او ستاسو ته مرګ نږدې شي اسباب ان ترک خیرا کچری پری خیوای سفر از دې وصیت د مور او پلار د پاره او د خپل خپلوانو د پاره انیکه طریقه په قانوني شرعي لازم دی دا حکم په متقیانو چا چې بدل کدی لره پس توریدونه نو یقینا ګناه ده ده علی الذین فحق کسانو باندې دې چې بدلوي دی لره یقینا الله او مخی فمن اعتدا بعد ذالک وارث د مقتول دیت یوم واغست او بی زیادی تیف عذاب علیم دا دویمه قیده دا تقسیم الاموال بالقانون الشرعی نیکۍ شماري مخکې یا ایه الذین آمنو وی دلته دا عنوان نه ذکر کوي فطرت انساني هم دا غواړي ناسخ د دې د پر حدیث مشهوره لا وصیت للوارثی شیخ تپنپیر رحمه الله و فرمایي چې مفسرین ځینی وایي لکه ما ذکر کړو چې آیات منسوخ حضرت صاحب وی بالمعروف بالقانون الشرعي سیندی رحمه الله وی معروف په انصاف یا دا په بار د مور او پلار د خپل خپلوانو کې دی خو هغه مور او پلار او خپل خپلوان چې هغه مسلمانان نه دي تألیفا لقلوبهم اغوی له سوار کا آیات منسوخ نشو او دا مجموعه دا بی اجازه والدین اقربین چې کم وارث نه دي کافر دي داغو د زړه خوشاله کولو لپاره ول تسلګ ورکی نو کتبه لزوم شرعی نشو استحسانی لزوم دیتا ویلے کی گی للوالدین لام په معنا د اله ده الل والدین یریږي چې زما مال به خراب کی نو په د لازم ده چې دا به په شرعي طریقې تقسیم کی دا سنه چې په ماخامو وغیره کې صرف کی تقسیم الاموال بالقانون الشرعي چې دا عنوان من کې خو دو نو دا سوال د سره واردېږي نه مرګ راغی وصیت څنګه اسباب د مرګ چا معنا کړی د ان ترک خیرن یو سړی دین پرې خو دی او عقیده پرې خو دی وا بل معروف چې توحید او سنت چرته ځای نه کوي اسمن په قص ابن عباس رضی الله عنهما دا معنا کوي فتاوی دارالعلوم دیوبند کې لیکلي دي چې یو سړی وصیت په ګناه باندې وکړو نو دا صحیح نه دی باطل دی لازم کړی شوی د پتا سو بنی روزه کما کتبا لکه چې لازم کړی شو په پوخانو په هغه کسانو چې مخکې ستاسو نو د پاره دي چې تاسو بچ شئ د ګناه ځان بچ کړئ ورځې دې شمارلې شوې ومن تطوع خیرا چا چې په خوشحالۍ سره وکړه نیکي نو دا به ډېره غوره ده لره روژه نیول غوره دي ستاسو لپاره که پوهېږئ اول احساس من الظالم دویم تقسیم بالام شرعي تقسيم الاموال او دا د ظاهر سره تعلق ساتي لکه مخکې آیات کریمه کې لس امور ذکر شو اصلاح د افرادو شیخ ته پنځیر رحمه الله به د دین تعبیر کو پر ټریننګ د مجاهد سره نو څلور امور سیاسیه نیکی دا غنه دا نیکی دا دا دا دا یا ایها الذین آمنو روح دی برابر کا ارتباط النفس چې ککرای دی بین خو کیږي روجا ذکر کوي د پاره د ارتباط النفس موسی علیہ السلام لس ورځې مزل کړو مدین ته چتا ثم تولى الى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الله أجيم من خير مؤشر الفاظ دي مجرب دعا دا خلک سي لګیا دي چې دو ادعیه نه منی منګه دعا پوری پیشاګړی نه پیشاړی نه منو ګیره کلا ساو ګوته پوزه کې منډي چغ دې د جانه جوړ کړی محراب نه پریری اکوړه خټک کې مولانا محمد علي مرحوم ومامندو کې یو سړی امامو نو هغه بچرو مقتدیانو ته به سین کړ خوشاله بشو چا ورته ویلي یوی را سپینګیری می پکی اولی د کخیری شومی مخامی را روانی دی سقاط را روان دی مزاقیو نوی روضه درځي نو دا هغه زینا مخ پیدا شي کوي ها ها ها ها ها ټول ته یو خندل چې یو خپن شي لحین ولد شحین سپینا پا غنده اغا بس بیان دا حقو کی شاه صاحب رساله ده د شاه اسماعیل شهید رحمه الله ایزاح الحق للسریح مونږ به ورپسې ساني ولیو دغته به یو قتل او به خندل مسکې بشو شغو کې ناستا زمونږ دا خو عیش علمی دی اسلافو سختۍ تیرې کړې دي یوازې پتا نه اول تخفیف کما کتب علی الذین من قبلکم کو خانو بنی امداسی دویم ایام معدودات سوروزی دی سټول کال خو نه دی دولسو کې یو میاشت په پخانو ایام بیس فرضو تک دا آیات و منصوب شي لیکن ابن عباس رضی الله عنهما وی چې دا تشبیه په نفس سوم کې د مقدار کې نه ده ابن الاسیر لیکي چې سندو هجری کې روزه فرض شوه مکه کې خو اصل روزه روزه وه فمن كان منكم مريضا او علی سفر فعدة من ایام اخر مرض امام ابو حنیفه رحمه دا دی چې مرض کمن کې فن ډیری ده کمن روزی ډیریږي دو دری روزی بیا کیفن الټای وغیره پی لګي امام شافعی رحمه الله تلف وی یره د حلاکت نورو جمع تولی شوی مرض امر غیر اختیاری دی دروزی راغی ما تکا او علا سفرین سفر امر اختیاری دی کم سړی چې نیت د سفر او پروژه کې نو هغه با د سبا خطو نه مخکې مخکې د حدود د کلی نه کوزي که سبا په پرې کلی کې راغی او سفر شروع کو نو دا روزه به نه ماتي فعدت من ایام اخر تخفیف دی فلم يصم رجعوني نوا فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين د شپې د بیبي بی سره زوفاف خاصی خبری اتری ناجائز پینزم تصحیح لکه دنن زمانی روجه روزي خوراک سکات خاصی خبری د خپلی بی بی سره نه شپه کې جایز دیمه توجی آیات کریمه کې مشقت روزه نیوي شي لیکن تکلیف ورل ورکی ضعیف العمر بوډا دی شوګری مریض دی طاقت دروجی لري او د سخت مشقت سره د تکلیف سره سلورم حمزه د باب افعال د پاره د سلب محفظ چې طاقت روجي نه لري لا ابن عباس سے ہوئی کلفت مشقت سلوی ماخذ مآل د دریو وړو توجیهاتو یو ابن عباس رضی الله عنهما حبر الامه رئیس المفسرین پیغمبر پاک ورته دعا کړې و چې اللهم علمه التأویل علمه القرآن کشر وخت کې دی رئیس المفسرین شو اصطلاحات تفن به نه ذکر کول اهل لسانو پنځم شاولی الله رحمه الله وی چې د کتوای چې سرسای په نقص راغلا دا دی فرض شي جواب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال آیات کې نو توجیهات مشتا کشمیر رحمه الله فخر د علماء دیوبند فیض الباری خشر حدا کتابونه چې لیکلي دي مضبوط کتابونه دي چې دا حکم د ایام بیزو دی ظاهرم په دې دلالت کوي ځکه روزه ورپسې را روانه ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم او په دې توجیه باندې اشکالم ناراضي چې د روزي حکم لا نه دی راغلی مخکې فمن کان منکم مریضا ایم بیس شو من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر جبشي وما حكم استفاده د ورځې د عبادت بدني کو نو وار بدني چې وار د امام وار دی چې نن د چا نمبري ځان عادت کا په عبادت مالی چاله افطاری ورکا وعلى الذين يطيقونه ده استحباب حكم شو او شيخ الاسلام دا کوي فعليه فدية طعام مسكين روزی عبادت مالیو کو ماخام بدنیو کو نو ماخام مالی شو او دا موږ ځکه ویو چې اهل ظواهر وی چې مړه قران کریم کې خوې چې طاقت دروځي نو فدیه دی ورکی و جواب منگا اکرد توجیحات کشمیری رحمه الله فیض الباری صفحه 166 جلد درین کی وی چې طاقت تروجی لري روجه دې ماته کې او فدیه دې ورکی برق شو پتا سو باندې یک نشو دو شو دم هم بروجه نسی زکت اهل ظاهری او هم بفدیه ورکی ومن کان مریضن او هغه څوک چې نه جوړه یی په سفر باندې نشمه وره غواړي الله پتا سو سانتیا او غواړي پتا سو باندې سختی تنگ سیا ولتکملوا العده او د پاره د دې چې پوره کوي تاسو شمار لره ولتکبر الله او چې دوی بیان کوي د الله علامه په هغه طریقې هدا تاسو او د پاره د دې چې شکر وکړئ تاسو شکر وباسئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن آغاز د نزول په دې کې شوی دی تاریخ پته نه لګي چې کوم یو دی ظاهری اشکال راځي چې قران کریم درشتو کالو کې راغلي دی د دې معنی څه شو جواب منو کو یا لوح محفوظ نه سمائی دنیا ته وبينات من الهدى والفرقان بیناتن دلائل د قرآن دو قسمه فی نفسه خکارا والفرقان تو جدا کون کے حق و باطل سلور خبری آیات کریمه ذکر کړی یو رخصت ته وجه د عذر نه فمن کان مریضا دیم قضا فعدت من ایام اخر احکام جدا جدا علل هم جدا جدا ولتكملوا العدة شرع لكم ذلك ليسهل الأمر عليكم اگر به اون رسیدی تمام بوله حدیث ترسم نرسی بکعب اے اعرابی کی راہ کی تو میروی بترکستان استا یو کال شاپور درس کی یو ترکستانی او سپینګری عالم زمون شیخ سے بدا شعر وی هغه ته به یو قتل چې بدعات ټول ترکستان کې دي د پیغمبر پاک په لار باندې نزي نو تیری دي صبح اصولیین نور الانوار دا ځای چیړلې دي صفحه 281 حسن ملایم د طبعی لکه صفحه قبح چې ملایم د طبعی سره نه لکه بخل حسد وما الى ذلك معنوي امر راز دویم حسن مدار د کمال علم قبح مدار د نقصان لکه جهل او دا اتفاقا عقلی دی درېمه معنا حسن مدار د ثواب په یو شي کې ثواب غنل قبح مدار د عذاب په دې کې درې مسلک دي احناف وی عقل معرف ته موجب نه دی معتزله وی هم معرف ده هم موجب ده اشاعره وی عقل نه معرف ده او نه موجب ده د دې مثال شیخ صاحب په پیشکاو سنا او صفکار دي اشعری هغه ورته وی پلته اوه چې دین کې عقل نه حاکم دی او نه مفتی دی نه معرف دی او نه موجب دی معتزلی وی چې دا خو ډیره خبره ده د مړی په خېټه ولی نه هم حاکم کو هم مفتی اهل بدع قبوريين درسم و رواج پيروکار دا معتزله دي ښه حسن قبح ثواب ويوشکی عذاب عقل معلومي ما تريد دلاسه کو خبره خو ډیره فکر ده راز او د مړو ډوړی دا یو ووري ګورې زمونږ د ملک دا ریواجونه دا بالکل غلط دي شیخ رحمه الله تر دې حد پورې ویلو چې زمونږ بابا مثلا د کفتان سیب سره اوسېږي یو زیو وفات شو زمون نورو نه پکار ده اسنعو لآل جعفر د ترزوی دی د نبی علیہ السلام وی جعفر قرآنی کر ڈوڑی اولی گئی زمنګ دی علاقه کې خیل خیل ډوړی کوي نری سوری کړو عملداری نری کړو غم چکیږي ملای ماته او بیا ځینی خلک کمپټیشن کوي الکه ایثار شه ډوړی ده تعزیه له یو کس راغلی دی سلی ایثارای کوم کور کې چې مړې شوې دی د چا پلار دی دا ورور داغه نه جدا دی نظری جدا دی ډوړی دی ولو کی آسان هم ده مناسب لسته ډوړی د تنور نه راوړه شوروا زیاته وکړه نظمونه دي تنظیم دی سارنه به تر لسو بجو چې چلیږي او بیا به ډوډۍ شروع شي تر څلورو بجو ادا غرب غروب به سازي احوار به ښه زمنګ دا ډوډۍ چټپټي ګناه ثواب پکې غنئ رسم دی د پیغمبر خلاف دی پلار د کوم زوی سره اوسېده نور زامنی دي هغه له پکار د چې بس اقا کو ته ډوړې ولېږي خبره به خلاص شي تنظیم کې یو سړی په خپل ماته فریاد د کوس کانه د طرف چې زه خو طاقت ته دی نه لرم سار نه چینې مې دا څه شي دی ودا خو تنظیم دی نظم دی د خوراک د پاره د مړي په کور کې جمع کېده من النياحه ویر حرام او داغه سخت سزا نو په دغه شکل د دې سخت سزا په دغه شکل ټول بدعات را واخلا ولی تکبر الله د الله لوی به بیانې خو علا ما هداکم فدیا د روجی خلاف القیاس تا روجه کې لوګه ده په فدیه کې مړخ دی امام ابو حنیفه رحمه الله د فدیه د صلات د امام محمد رحمه الله نه بل څوک نه دی قائل او هغه هم دا خبره کوي چې نرجو قبوله نو د دې وجنه زمون په زمانه کې د حیلی اقسام ما ذکر کړیو حیل تفصیلی کلام په ما دنیو کو وار مې کدا چې ما خام بستا واری دی ښکاری او د پښمنی نه نه ځان عادت کا فدیتو عام مسکین ولتکملوا العده او چې پوره کشمیر لره فرد کامل ولا يريد بكم العسر دوزخ کدا الله حکمونه نه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب جملة معترضة أم مصلح نقطه ده د پاره د تقرب د اله کلا چې تپوسو کې ستانه بنديان زما په بار زما کې نو زنيز دي قبل اولې شم سوال د سوال کوون کې کله چې غوړي زمانہ وليستجيبوا لي خبر دیو منی زمان ولیؤمنو بی باور دیو کی پا ما چه کامیاب شی سلور امور سیاسیه ذکر شو چې حکومت جوړای نو دا سلور بپکی بدله د ظالم نه تقسیم الاموال بالقانون الشرعي ارتباط النفس سلورم براشی النهی عن الارتشاء رشوت پانا خلی یوصل اتا اتیا کی ولا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل روجا سبب د تقرب دی حدیث کی راضی چې په یو روزه انسان د اور نه دومره لري کیږي او جنت ته دومره نږدې کیږي لکه د کارغې او بچې دې وړکی بیلوي شي او بیا رفتار کوي روزه ماتي کې دعا قبليږي افطار وخت کین خپل مولا ته کلاسونه نه پورته کوي او کو پورته کوي باندې چې راځي نبی علیہ السلام نه تپوس کوي الله قریب فأناجيه ام بعید فأناديه الله نږدې دې زور سره د وګ مشغوله د وخت خبره کوم کلری دی بقی ورته وباسم چې دی ابتدایي حالتو د تپوسونو زکو و اذا سألك عبادي عني فإني د نیلام میاشت خو کاش په خوبونو تیر شو شپه په له لعب باندې تیر شو نزدې اقرب الیه من حبل الورید وادي شي او سړی چې روزه تیریږي او د ورځ پر ورځ اخلاق سميږي معلومیږي چې عبادت قبليږي والا فلا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی راضی چې د دعا نه الله پاک ته محبوب شی بل نشته تقدیر او قضا بری تعالی خو دعا قبلی قضای معلق سړی دې دعا کوي الله خیر صلی الله العافیه ما تباری تعالی حکم کړو چې دا سړی با تک ور کوي او چې کله دې دعا نه غواړي دعا یې وخته ما ته الله حکم کو واپس شه ولا يزيد في العمر الا البر حمل په ظاهر یا برکت کم طالب العلم کم سړی چې نو کو کاری کار کې به برکت پاگل طالب دی د فرض خیال نه ساتي د نظر خیال نه ساتي نو د دې په نسبت نیکوکار طالب العلم دیندار چې په یو کال کې څومره سبق ویلې شي کار کولې شي نو دا بيدینه په درې کال کې نشي کولې قریب یو فیدا نږدې دی وسیله به ذات ته ضرورت نشته چې تبا ناظم ته وای او ناظم به منبر ته وای او هغه به وزیر ته وای او هغه به وزیر اعلی ته وای و انی قریب دویم کله چې قریب دی نو جوار باندې ټکه چې ذکر بل جهر کوي کوم زینو کې چې جهر راغلي دي شاری په خپل ویلي دي دا یاد لرئ دا سلسله او ذریعہ د اصلاح او اس فساد دی ښا او زما خپل رائے هم دا ده چې دې ته اړو نسبت نه دی پکار چې دا څه شی دی او څه شی دی او څه شی دی بس مقصود د الله نزدېکت ته خو علامه هداکم کتاب الزهد صفحه 83 رفع الصوت بالذکر بدعتون دا پوری یو کتاب اوس چانوی لیکلی دی د نن زمانی خزعبیلات د مردان کې خو زبردست پیشکو کوي پنکار بسي یو ساده خانو نئی ور سره ناستو ما ته وی د خپل نسب بدل کړی دی مې سو وی دې ځان ته فنکار وی مې فنکار کلولی ته ویلې کیږي ګړډا د فنکار وبس ګړای دا ځان ته چې ذاکرین وی مصنف ابن ابي شيبه رفع صوت بالذکر بدعت مصنف د عبدالرزاق فیض الباری شامی هدایه مرقات د امام ابو حنیفه رحمه الله چورلټ مسلک تا دی مولا علی قاری لیکي او عمومت دا منع دی کار د جهلاو دی بل دا خبره غلطه ده چې اذا د پاره د عموم دی مرقات لیکي چې اذا د پاره د قضیه مهملی یو اجابت ته او بل استجابت ته اجابت مطلق جواب ته وی ک په نعمی او ک په لا استجابت جواب موافق د سوال سره په نعم باندې موافقت بالمقصود وَلْيُؤْمِنُوا بِي باور دیو کی پما ایمان مخکې ده په اعمالو ایمان شرعی نه ده مراد یقین تصدیق باور حدیث کې امراضی چې سړی دعا غواړي صلی الله وانتم موقنون بالاجابه یقین کوا په استجابت باندې لاس ته احل لكم ليله الصيام حلال کړی شوی دی تاسو د پاره پشپدرو عرفسو یوزه کېدل د بیبیانو خپل سره هن لباس لکم دا جامې دي تاسو وانتم لباس لهن او تاسو جامې دا وي آیات کښی او دا پنځم آیات ته وخت روجی ذکر کړي تفسیر الرحمن وی چې آیات کریمه کې اشاره د دې خبرې وته چې تقرب الله ته نږدې کیدو دا منافی د تلذذ بالحلال سره نه دی حلال د الله صدر کړی دی او حل لكم ليله الصيام دا هغه حکم دی چې پس د خوبه خوراک ناجایز د شپې د بیبي سره خصوصي خبري اترې ناجایز تشدید چې ورته ویل کیږي عمر رضی الله عنه هر څه پړاګو سارا نبی علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله دا چل را نشوي دي صحابه او عدول او دو د هر خبره د امت تفارق کنجوم که حکم نو الیوم به پکی گنختو منگوره که بدا مسائل باتلو او دا واوری ټیلر خلق کوم خلق چې د شپې مزدوري کوي نو د خوب د پاره د پښمنی د سحر د مانځه نورستو خپل خاصی کمرې ته مزه دوه میاشتې روجي به بیا څنګه نسی منګوره کې به دا مسائل ډیر راتلو بازار بازاری ټیلر راغې ودا سی چل شې دې مې دوه میاشتې روجي بنسي وحل لكم نبی علیہ السلام عمر رضی الله عنه توي ما كنت بذلك جديرا يا عمر عمر ذتا سره دا مناسب نوا حکم راغه وحل لكم الرفث بی حجاب کیدل قول کې مرضی او په فعل کې هم مرضی رفث د خزو خبرې کول د زنانو فعلی عملی د خپل بیبي سره یوځای کېدل هن لباس لکم جلالین وی چې دا کنایه د احتیاج نه لباس قران کې لس پیری ذکر دی دلته مجاز دی په جامع سره ستر راضی بدن پټیږي د سړی بیبی دا نو په دې سره د ستر راضی د تهمتونو نه هن لباس لکم جامه سبب د آرام ستر دی په دمه رواني میا بیوی خزا خاون هم په یو بل سر آرام حاصلی وانتم لباس لهم حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی لا خیر فی النساء زنانه به خیر قوم دی لیکن ولا صبر عنهن معاشره په غیر د دوی نه جوړیږي خاون تی صبرې دې نشي یغلبن کری شریف سړی خپل بیبي زوروري ويغلبهن الايمان رزيل دي په خزه زورور دي او په خزه دي زورور شم د نن زماني خورلنډي دا ستړي ده بیغمه ته په یو د روزي هغه په بل ابه ماشاءالله موبایل د نن زماني خاوندان د چوتیان دي ښه تپوس پم نشی کولی چې ته چرته تلی چرته نوی دا جامه تا سره د کم ځای نه راغله د کم ځای نه رانغله بیبیانی وی د اصلافو خاون به سار منزل نه پاتې ده او به به په ګنولې وخت زمنګ د مشرانو د خزي وي زما خپل ابي مور د دادا نه میتا پوسو کو چې د ما پتا نه لګي ډاکټر له بوتلې شم شرعن اجازه وی او زنانا د دې د پاره بتکای چې ستا وزیر داخله دی د چار دیوارۍ دننه مل دو وزارتونه پکې اهم دي وزارت خارجه وزیر داخله الیوم چې معاشره ګنده ده کور سم نه دی کتاب لیکلی دی دومره داشه دومره داشه منځ کې هوا راغلی دا باب د الوا یړولې دی کتلی ندی چینی ورته غرزولې ده ملمو مریم دی چې دا څه شی دی خاوند یری تپوس نشی کولی که تپوس یو کو وی ګوره ما د لید کتاب نه ترکاری جوړ کړی دا ته پکې خبرې هم کوي الیوم خو هرڅه په اوټل زنانا خاون هن لباس لکم وانتم لباس لهن خاون دی ورته وای چې کوم ټکه سره وړم هغه به ما ته خوخي خزه زمای اغوندي باغه او دا خاون قیوم د دې لپاره ښه سو وخت دا پلار ته محتاجه او دا غین ورستو بیا خاون ته هن لباس لکم وانتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم کدا حکم باقی پر خو دی نو تاسو به د ځان سره زیاتې خیانت کوو فتاب علیکم وعفا عنکم دا ترجمه کړی دا د دیو جنا مانځ کی اول وخت بهتر رضوان الله منځ کې په اخر د وخت کې عفو الله عفو په معنا د توسل سره الله ما كتب الله لكم تفسیر ماجدی په ضبط الولد باندې وی چې دا نظریه د قران خلاف ده قران وی چې ته نکاح کین نو د نکاح مقصد بدستا دی چې زه د تهمتونو بچ عفت می راشي اولاد وابتغوا ما كتب الله لكم پته ولګی دا چې یو سړی نکاح کوي او مقصود اولاد نه دی د انسان نه دی د انسانیت خوی نه دی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کی راضی تزوج الولود الودود د هغه زنانه سره نکاح کوا چې داغي بچی ډیر پیدا کیږي ترور ماسی ته یو ګورا خور ته یو ګورا الودود د خپل خاون سره مینا ساتون کی عدی ابن حاتم نو نبی علیہ السلام ورته چې انک عریض القفا د دینه خو مراد شپه ورځ افق دی سټه لاندې څنګه راځي دومره ګډه وری من الفجر وکلو واشربو سبا خطلې دې او دې ویټ شو تو جلدی سے اٹھ کر کچھ کہہ پی لے پروا نشته وي پالي سي سدي وخري او سدي وسکي نو پاتې پکې څه شو آیات ته وګورئ حتی د پاره د انتها د غایې دی خوراک سکاک تر سبا پوری په سبا کی نه وی حدیث کې هم دا مضمون دی ابي هريره رضی الله عنه روایت ته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع النداء احدكم اذا سمع النداء احدكم یو ستاسو اذان ووري والاناء في يده لوخه په لاس کی فلا يزعها حتى يقضي حاجته منها د دینه مراد اذان د بلال نه دی د بلال مراد دی منی له اوسم کیږي اعلان کیږي یا په عرف جرخه ده چې سړی اذان مخکې وي ماتول دروجي بندول دروجي دا پشپا ورځ دي مؤذن اذان مخکې ویلې دي لا سته منټ شته ټیک ده محدثین وی چې د دین اذان د بلال رضی الله عنه د سبا اذان به عبد الله ابن ام مکتوم ړون صحابي کو صحابه ورته چې اصبحت اصبحت سبا دې کو سبا امام استاد دوی چې رمضان رمضان باندې کوي هغه ما وشته دغه وی لا حول ولا قوت الا بالله لا حول نور سره وشته دي چې په سبا کې تا خوراک شروع کو نو روزه به کومځې شو ثم نو هشفاهم بنده تلك حدود الله فلا تقربوها بريد فل فل انتم عاكفون دروجي سر تعلق ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف په اخر رمضان کې به کوله سورځي سنت ته کفایي محله کې چاونو کو د ټولو غاړه بنده او اعتکاف دا مقصد نه دی چې مازیګر شي او تو سټ کې ماتي نه نوې په خپل ټوکړه باندې وکا تلك حدود الله فلا تقربوها قرآن کې حد څوار لس پیری ذکر دی اوامر نواهی برید جامع مانعی پولا احکام د الله جامع مانع خپل افراد لره جامع یو شی مستحب نه دی او تور ته مستحب وای فقها ځکه وی چې دا بدعت شو مانع مبتدع د ماتي ولا تاكلوا اموالكم بينكم باطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس سلورم حکم دی النهی عن الارتشاء ملک کې امن راولي نو د رشوت نه به معاشره پاکه کی خورئ تاسو مالونه د یو خپل د یو بل په میس بلکې په غلطه طریقه او مور کوي دی لره حکیمانو ته چې واق لې تاسو د حصہ د مالونو د خلکو په ګناو تاسو پوهیږئ مخکی روجه ذکر وا سړی د باطل نه منتی باطل هر هغه شی چې مخالف وي د امر شرعي نه. وتدلو بها الى الحکام دا تخصیص بعد التعمیم دی د بطلان ډیری طریقې دي یو طریقه رشوت په دې مال سره مال ایزان کی خپل مقصد په حاصل کی او د دینه د رشوت تعریف معلوم شو چې ابن عربي وی كل مال دفع يبتغى به من ذي جاه عونا على ما لا يحل فیض الباری وی چه ما وجدنا في ايام ابن زياد شئن هو انفع من الرشا او استاد چې ته په حق یې ستا حق ځای کیږي ته مجبور یې ورکای ته ګناګار نه هغه سن کې ګناګار دی فیض الباری وی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حبشو کې اونې ویشو حکمتن چې شي نو جمع به حکیم شي مخکې باب حکمه ورستو به باب حکومه شروفه او د دې جمع چې راځي نو به حکما راځي ځکه غټ مقصود د مال نه داري معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت ته چې سړی قدم نشي غسته ترڅو چې د څلورو سپینې شي او د عمر چیرا تا عمر پس کی تیر که فیما افناهو دویم د ځوانۍ دریم د مال من اموال الناس ګټلې دي څنګه او خرج کړې دي څنګه او سلورم د علم چې په خپل تدلو بها الى الحكام قسم قسم طریقی دیفا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس يسألونك عن الأهلة تتمه د حکم ثالث تعلق سر دروجه سر دی پته ولګی دا د قران نه چې احکام شرعیه د دې بنیاد په هجری تقویم کلندر باندې دي شمسی نه دی جنوری فروری شریعت کې حساب په اهله او سره دی او اسلام کې دا فرض کفایي دی د شریعت اکثر حکمونه چې دي هغه په دې میاشت موقوف دي لري چې د روجي د اختر اعلان د کار د حکومت تیخه فکره تاولی دا خبر ورسا دا غزړ ته پریوته صحیح ده هوها جوړه کی زمونږ د دې کلی او سړیو وړو کې اختر کې دغه سراغه مې ولی وی چا سره چې امامم ویغوی اعلان وکړه مې ولی اعلان وکم حکومت سپوږمۍ نه دی لیدلی ویتا حکومت تعالی خو اړه اجرت څه در کوم ما زنشم کولی بستر می گول کړه راغلم تپوس کی ستانه په بار د میشت کی وای دا وختونه د خلق او د حج د پاره وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها یسالونک عن الاهلا په بار د سوال کوونکو کې درې اقوال دي ځینې وایي تپوس صحابه کړی دی دویم مفسرین وی چې دا تپوس يهوديانو کړی دی په تور د اعتراض علی الرسول دریم يهوديانو دا تپوس د بعضی صحابو نه کړو لکه معاذ ابن جبل ثعلبه ابن غنم چې میاش اول نری کیږي نو بیا زیات شي بیا برابر شي بیا کمیږي او نری کیږي پوسست تشي دي دو قول دي یا د حکمت او د فیدی نو جواب موافق شو او دا صحیح او مناسب د شان د صحابه سره بے فیدی تپوسونه به صحابه نه کول دویم کدا تپوس شي چې دا نری کیږي ولی پیړی کیږي ولی نو بیا بی فیدی تپوس شو الله پاک وی بی فیدی تپوس مکوا د یهودو سره بدا اولګي جواب بل حکمت میلاو شو آیات خلاص شو که تپوس د نری کېدو پیړی کېدو وي نو باری تعالی وی چې د مقصد تپوس وکا معنی وی فهو طلب کې سائل بغیر ما يتطلبو دویم که دو دا ویلی چی یرا دی میاشتی ته څه ضرورت ته خروجی پورا کول دی شاه ولی الله سیب او زمون شیوخ هم دا خوخی تکشوا جواب موافق شو او آیات ما په سهل انداز حل کو چې یا يهودو ته پوس کړي دي یا صحابه ته پوس کړي دي قل هي مواقيت للناس والحج الله جواب د حکمت کو قل هي مواقيت للناس قل هي مواقيت للناس والحج تخصیص ولیکي قرآن جزئیات چې بیانې نو مقصود پاغي کې رسمي پر رسوم د جاهلیت باندې رسم باطل باندې ذوالحجه کې به مشرکین حج نه کاو ځان لوي تاریخ بدل ک اعلان به کاو وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها مخکی يسألونك عن الأهلا تتمد حكم ثالث تأديب في الأقوال وليس البر بأن تعطوا البيوت من ظهورها تأديب في الأفعال بعد التأديب في الأقوال بأن تاتو البيوت من ظهورها رد پر رسم باطل حجونه به کول خو بدعات ته پکې کول تحلیل تحریم به پکې د ځان نه کاو یو رکن په حج کې د ځان نه زیاتی کړو رد دی پاغي دو سوالونه دي یو مذکور دی او هغه دا چې دوی به د حج نه واپسی راتو نو د پاتې کور په شا په طرف براغله سوالونه یې دوه کړیو وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها سوال الټو عمل دغه الټ کور ته براتله درستو طرف نه براتله رات پر رسمی باطل جوابونه نو دا زجر شو په فعل د دوی شیخ رحمه الله ځکه فرمایي چې دا تأدیب فی الافعال دی بعد التأدیب فی الاقوال وی به د دې کورونه چې موږ تلو په دې دروازه ګننګارو شیخ الهند رحمه الله فرمایي چې د خود ساختو رسمونو جوړ وکوته واتو البیوت من ابوابها سلور امور ذکر شو ملک کې امن راولي رشوت به ختم کی ارتباط النفس مال په قانون شرعي ظالم نه بدلا غست سبق وی ملګری غریب ملګری سفارش نه ایمنګ با رشوت ختمو سوال نه پیدا کی منبری نه بود گنج خدا بود بیروزګاری به ختم شي مستحق ته به ځای میلاو شي زمنګا دا ملک دا منګ کرانه ده دي کې هر څه وافر دي معدنیات څه کوي تیل څه کوي او په دې باندې چن مګر مچان داغو قبضه ده اواز کی تو کله یو نمبر دی کله د بل نمبر دی بل نمبر دی هر نه هر پر راضی او غمړیږي ولكن البر صاحب دنی کوي واتقوا الله لعلكم تفلحون بیر تفسیر قرطبی لیکي چې ولکن البر من اتقا یو شی الله پاک نه دی مشروع کړي نه هغه مستحب کړي دی لا یسیر قربتن ثواب نه ګرځي او دا دعوه د صورت وا د دویمې حصي جنگ وکړي په لار د الله کې سبیل تفسیر ما کړو لتكون كلمه الله هي العليا فی سبیل الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم الہکم الہ واحد الذین ده کسانو سره چې جنگ کوي د زیاتې مکوي ماشوم تغیر بالتحلیل والتحریم نه پکار چې ځان له څه حلالای څه حرامای څوک کوي دا او سره قتال مسله د روجی دا قتال ذکر کو رومبه غزوه د بدر په 17 رمضان باندې شو د دې دا مقصد نه دی چې زما روزه د اوزو سکار نشم کولی روزه وې دي تا چې پدې کې به خوراک کمی وېدل به پکې کمی خوب به پکې کمی زمو په ماشاءالله پښمنی ماشاءالله د خلی سټارټ چې کله دی یو سړی سر اخلي یاد لرئ د روجي حفاظت صرف او صرف عمره الله پاک دی حالات سازگار کی خلکو ته بماوی چې لاړ شي عمرې لا تبلیغ لملاټ شي چیرې ولګوي کم په ملګری طلبه قران لراشي شهر رمضان الذي انزل فيه القران او دغه وجوا چې هر کال په رمضان کې جبرئیل امین براتو نبی علیہ السلام سره به دور کاو کړه دې چې فی سبیل الله قتال ستوي نبی علیہ السلام ویلی تکون کلمت الله هی العلیا فی سبیل الله لإعلاء دین الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدو ماوی ماشوم دی زنانه ده بوډا دی شیخ فانی البته تدبیر خی بی مرداره وه وقتلوهم حيث سقفتموهم آیاتونه کال ذکر کړي عنوان د آیات تعمیم د حکم د او استثناء د مسجد حرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام والفتنه اشد من القتل د فتن په معنا د اړولو فتنه سړې پکې اوړي وروړي امتحان تم فتنه وی عذاب تم وی شرک تم وی بدت تم وی کمزیدو تم وی په مقابله د دشمن کی او ډیرز در اوړي د دې پکې سړی وجلو بوج دی لیکن والفتنه اشد من القتل شرک سخت بوج دی یا افتنان المؤمن اشد عليه من القتل وإن قتلوكم فاقتلوهم دوی سره تر دې چې پاتې نشي فساد دبدبه د کافرو ابن عباس رضی الله عنهما وی لا یفتن مؤمنون زور ختم شي فلا عدوانا نشته زیاته مگر په ظالمانو اخبار بمعنى الانشاء فلا تعتدو وقاتلوهم عنوان دایات حکمت القتال غایه د قتال حتا په معنا د غایي یا په معنا د کې حتا لا تکون فتنتن غلبه د کفر ختم شي مسلمان د ایمان نه تک نشي واپس کوله دینو غلبه د دین ټول د الله شي وان انتهوا د قتالنا فلا عدوان الا على الظالمين نشته سزا مگر په هغه چا چې دوی قتلې معاهد قتلې او داغي حکم الشهر الحرام صيغه د مفرد ده لیکن الف لام د جنس دي څلور میاشتې درې متصل او یو منفصل پکې براشي مقصد دا که څوک په اشهر حرم کې د تاسو سره جنگ کوي نو تاسو ور سره کوئ الشهر الحرام بالشهر الحرام کفار عزت کوي نو ته هم عزت وکړه معارف القرآن لکی صفحه 416 د دې آیات تلان دی سو جو تمہاری ساتھ ان حرمتوں کی رعایت کرے تو تم بھی رعایت رکھو اور جو تم پر ایسی حرمتوں کی رعایت نہ کرے زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے تدیدہ مقصد نہ دے چه کافر مکلف بالاعمال دی والحرمات قصاص حمل مبالغتن دی ذوالقعده ذوالحجه محرم متصل رجب منفصل د جهاد نه رستو بیا د تقوا ذکر دی سر کې ما ویلو چې په دې صورت کې تقوا ډیر زیاته ذکر ده وعلموا ان الله مع المتقين ولي واتقوا الله الله مع المتقين امداد د الله د متقینو سره دی وانفقوا فی سبیل الله جهاد نفس مسله د انفاق خرج کوئ پلارې د الله کې طالب العلم دې سفر لذي د خپل توان مناسب خرچه دې د ځان سره ویسي بارډر لذي بغیر د انفاق نه نکېږي رور خور دی دا حمله وه نو یو سړی د کافرو فوج ته ننوته ګمسان کې لړای نو یو سړی چغه کړه چې القا بنفسه الى التهلكه ابو ایوب انصاری ورته وی چې آیات محمل دی غلط ذکر کړ وکله چې فتوحات راغله زمون سیرای مونږ ته واپس شوي مهاجرینو ته حصے میلاو شوی نو منگوی چه اوس سکو دخپلو پټو خدمت دکو انصار زمیدارکی ماهر حکم راغی ولا تلقو بأیدیکم الی التهلکه جهاد انفاق نه کوي نو ځان دې هلاکت ته ورځو د دیو جنا بخاری وی غلط فی النفقه ولا د جهاد انفاق دوړو سره لګي عمل دو قسمه ده فرمان برداری او نافرمانی نافرمانی دری قسمه ده عملی اعتقادی حکمرانی عملی فسق، اعتقادی کفر، حکمرانی طغیان، فرمانبرداری دو قسمه ده اطاعت او باعث په خوف احسان باعث په محبت واحسنو شیخ صاحب به داغي مثال پیش کو طالب العلم ته د حکم کو زما جامع وینځه اليوم فضا بالکل بدله ده مدارس له پکار دي چې د طلباو پیرډ ور سره د تربیت اخلي کالجانو نوم دا بدتر دي افغاني طلباو چې دي هغو د خپلو استادانو خدمت به کاو. شیخ رحمه الله وی په دې غره کې پوری شاتوت وغیره ډیر دنګ غر دی لوړ استاد یې مړ شو یو کال شاګرد بلکانه مولانا صاحب وی خپل استاد لجرند کولا ګوډه وړو وړو خدمت لرګي نو بیا استاد ورته وی چې زبر د عاق کم کته علم لنزي طالب العلم جامع وینځلي نو ګوري چې یاره بټن پکې خراب دی کنه اسری کړی سپری وغیره په اولګول استاد ته برابر کې خو دی باعث په خپل استاد سره کوم ملګری زما خبره اوري نو د خپل حقدار سره مینه ساتي ان الله يحب المحسنين لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه بترك الجهاد و اصلاح الاموال چې خپل پټي بساتو ترمذی لا تلقوا بترك الانفاق في سبيل الله انفاق په دین باندې ته خرچه نه کوي مدد تعاون ور سره نه کوي امام خطیب مدرس دی نو دین به پاتې نشي خلک به تباه شي جهاد باندې ته خرچه نه کوي فوج نه ساتي پرچمیان وغیره پریان بدر بنی غلبو کی قادیان به غالب شي جماعتونه بدل اونړی سازشونه شروع دي فیور اوریجنل مسلمان واتم الحج والعمره لله حیات مشکل دی په قلار ویم اسیم ز په قلار لګیم امر مصلح حج مسله ذکر کوي تنویرا اتم الحج او دا مسله زو جهتین ده شیخ ته پنځیر رحمه الله دی مخ کې آیات کې ویلي چې ولا تلقو بأيديكم الى التهلكه په غونډولو د مال سره لڅ تاسو پس کې مراتو کې سړي نو حج کې هم داسې ده او مسله د حج تنویرن ذکر کړي مشابهت د جهاد سره خصوصي تعلق جهاد پسې معقبا حج ذکر کو جهاد کې سفر دی بارډر لبزي حج کې هم جهاد کې اهل پر خودل دي حج کې هم جهاد کې امیر نیول دي چیف اف آرمی سٹاف نو حج کې هم د امیر بمنی جهاد کې مال لګول دي نو حج کې هم د والعمرتا خو لله خبر دې لام کې دا لا لغیره مشرکینو حج میلی ریا پتور کار به بل کو نوم به ولا حج خو شاه ولی الله رحمه الله لیکي ومنها الحج لغیر الله نن دور کې ذکری پارټي کوټه کې بلډینګ دی دا غیر چاپیره ګرځي کعبه جوړه کړی ده شیعگانو گورا حقیقت نینی خبر په ځینی خبره سړی کفر ترسی د خمینی درگاه وګوره مشرکین حج کو عمره کولا لیکن ننګړي به پرې خودا حدیبیه کې نبی علیہ السلام د عمرې نه منع کړو نو قران امر مصلح ذکر کوي واتم الحج والعمره لله پورا کوي حج او عمره خاص الله د پاره آیات تبوری هر یو په مستقل صفحه دیتا افراد ویلی کیگی علا وجه العظیمه پاکستان نه لاړ شي عمرو کې به لاړ شي حجو کې افراد شو دویمه ورکوي حج او عمره خاص د الله لپاره په یو نیت او په یو پس کچری بند کړی شوی تاسو فمانو هغه چې ویړیا دی چې قربانی ده امام شافعی رحمه الله احصار صرف د دشمن وی مخره سرونه خپل تر دې چورسی قربانی زه د حلالې تا محله امام شافعی رحمه الله وی چې په کم زه تبن کړې شوی مثلا سړی کراچی تورسید او ناجوړ شو پیښور تورسید دشمن ورته ولاړ دی وړاندې یره ده محله او دلیل په کال د حدیبیه نبی علیہ السلام په حدیبیه سار التی ساروی الالکړیو امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې محلن نه مینا ته به رسای ثم محلها الى البيت العتیق مائده پچام می حج تیس حدیبیه چې اوس ورته شمیسیه ویل کیږي هغه حل حرم دوړ دي پټه پکې راخته دي شوی ده خیرات شپږو مساکینو لره نیم نیم اوګه ورکول فدیه کی کمی نقصان ده ده که زیاد ده که داستا نفلی شوا فدیه ده پورا شوا او نسک یا قربانی بزالا لکه عرب ګرم ملک دی او پخا حج کې ډیر ورځې بلګې دي زمونږ ځنې ملک یو سړی تله او نو خلکو یې روک دی میراث څنګه ونګ پښتانه خودي ته ډیر دغه دي هغه جو کعب بن عجره وی چې نزلت فی وهی لکم عامه بخاری 648 جلد دویم پیدل حج الیوم د دې رخصت نشتا د دریابی نشته نو انسان د کمزورې شوی دی پیدل حج زمونږ د دې کلی نه یو بند کړو درې میاشتې غالبا په لګېدلې وی ایران عراق باندې تلو په گاډو کې ویما کټوي په خوله کعب ابن عجر رضی الله عنه وی وسپګي رانه بيدی د سرنه نبی علیہ السلام فداه ابی و امی ما ته او فرمایل ایوزی که هوا مراسک دا د تکلیف رسی مې ولینا او په اخرى فاذا امنتم پس په کوم وخت کې چې په امن شوي تاسو فمن تمتع بالعمره الى فما استيسر من الهدي او دو معنی دی د آیات کریمه یو احرام یو قران تمتع لغوی عمره وکړه ځانې د احرام نویست سره وخریو لنډی که به حج کو افراد د تمتع نو چې د تمتع نه مراد تمتع اصطلاحي شي معنا تمتعی لغوی شي چا چې فیده واغستا بالعمرتی په عمری سره الى الحج سره د حجنا دواړی په یو سفر وکړو کنیت یو قیران کنیت جدا تمتع افراد اتمو کی راغی دری واړه قران ذکر کړو دویم تمتع اصطلاحی فمن تمتع چاچه فیده واغستا بالعمرتی په سبب د فراغ سره د عمرینا الى الحج تر احرام د حج پوری تمتع اصطلاحی شوا په اوله توجی درې واړه قسمه حجونه قران ذکر کړو تمتع کی قران شو تمتع شو اتمو کی افراد شو دلتا په دویمه توجی تمتع اصطلاحی اتمو قران افراد دا حدیثونه معلوم خو خاوا اوس نشتا وی هغه پوړې ځانه قرباني وکړي مونږ نه کو نه وې فمن لم یجد نو چا چې بیان موندو دم د شکرې نشي کولې روجي دي درې ورځې په حج کې او کله چې واپس شي تاسو سبعتن اذا رجعتم اذا فرغتم او زیارت تیو کو خبر اخلاص شو ازگار ناستی تلک عشرتن کاملا وافعال د حج دی او دری د عمری دا لس روجی دی پورا یو دفع د سوال کئی چی یردا په مقابله د حجی کی کمی نوی پورا دی دویم چې یا بدری یا و نو کاملتون لفظ ورسره سیوا کو ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي ذالکا رخصت تراجی دی ذالکا دا حج او عمره په یو سفر لمن علام للانتفاع د هغه چا د پاره دي چې نه اهل داغي حاضر جمعه ته عزت تا میقاتی سړی حدا نشي کولی هغه به عمرې ځان لزی حج لبا ځان لزی رخصت شو زمیر رخصت تراجی شو ذالک دا رخصت حج و عمره په یو سفر باندې کول امام شافعی رحمه الله وی ذالک دی روزو تراجی دی دا روزی من علا به پکاروخه باغ چاری چنی اهل داغه حاضر جمعه عزت تا میقاتی سړی دی پاغه دم نشتا دم د شکری نروجی د سری مولا جیوان تفسیر احمدی دازه چوغوره نو ډیر خی حل کړی دی او په دغه طریقې حل کړی دی واتقوا الله قانون د قرآن دی چې احکام ذکر شي تقوا ذکر کیږي د پاره د تثبت علی الاحکام روجه بالا نیوشی سهی چه تقوی لکی ویرین دالانا وعلمو پوشی ان اللہ شدید العقاب چه یقینا اللہ سخزاب والا دی